اول هغه څوک چې د دغه غم او مصیبت د بې هوښۍ څخه پر هوښ راغله او په ځان پوه سوه دا ور معلومه سوه چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسئولیت ور ولوېدی هغه انصار وه نو یې د بني ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړ، چې دغه سقیفه د عمومي مجلسو ځای و او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی، نه غسل ورکول شوی دی، نه کفن او نه ښخ شوی دی. انصار سره راټول شوه، مشوره کوي، چې باید څه وکړو؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په ثقیفه کې سره یو ځای دي، خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوین ابن ساعده رضی الله تعالی عنه و او بل یې معین ابن عدی رضی الله تعالی عنه و، ثقیفه پرېښول او و مهاجرینو ته ورهي شوه. دوی پر دې وبېرېده چې انصار بې له حضوره څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مخه لا خبر ور رسېدلی و چې انصار د مازیګر تر لمانځه وروسته د بني ساعده په سقیفه کې د مشورې لپاره سره یو ځای شوي دي. نو هغه څوک چې د ده سره موجود وه چې ابو عبیده، عامر بن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما وه و هغو ته یې وویل، راځئ چې خپلو وروڼو انصارو ته ورشو. دغه درې نفره مهاجرین د ثقیفه و طرف ته ور رهي شوه. او د ثقیفه د طرفه هغه دوه نفره انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرینو و طرف ته رارهي دي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ سوه. عوین ابن ساعده څوک دی؟ کوم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين یعنی په دغه قبا کې داسې خلق دي چې دا یې خوښه ده چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله پاکي کوونکي خوښ لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د هغو خلقو څخه یو عوین ابن ساعده دی او معین ابن عدی بیا هغه څوک دی کم وخت چې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو ځینې خلقو به ویل یا رسول الله کشکې موږ تر تا د مخه وفات سوي وای مګر معين رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ويل زه د ځان د پاره دا نه خوښوم چې تر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مخه مړ شوی وای دا د دې د پاره چې پس له رحلت یې هم داسې تصدیق وکم لکه تر رحلت د مخه چې می تصدیق کاوه او د دغه رسالت د پاره تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورسته کار وکم دا د دغه دوو نفرو مقام او درجه وه، نو د انصارو دغه دوه نفره د مهاجرینو د هغه درو نفرو مشرانو سره په لار کې یوځای شوه او ورته ویې ویل، تاسې مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وزیران یاست، و هغه کارو ته مه ګورئ چې انصار يې کوي، د کارو فيصله په تاسې پورې تعلق لري او تاسې يې فيصله وکړئ. دغه دوه نفره انصار مهاجرين و هغه کار ته وربولي او تشويقوي يې چې واقعا هغه کار د دوی حق و. که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وې، خو دا هغه د زړه صافوالی، صدق او امانت او حق ته تسلیمېده وه. یو انسان که د خپل قوم او اقرباوو څخه جلا کېږي او یوازې یو کار کوي، دا صحیح ده. خو دا هغه وخت او په هغه ځای کې کېدلای شي چې د ده یقین او عقیده وي چې دغه زما کار حق او صحیح لار ده او واقعا هم هغه کار حق او صحیح وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا موږ زموږ د ورونو انصارو سره یو ځای کیږو غواړو چې خبره مو یوه وي، تفرقه او جلاوالی نه غواړو. بیا هم د مهاجرینو دغه درې نفره مشران د انصارو د اجتماع و ځای ته ورغله. هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او په خبرو یې شروع وکړه. د الله جل جلاله تر حمد او ثنا وروسته پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم درود ووایه او بیا یې وویل، یا معشر الانصار! تاسې په دین کې سابقه لرئ او په اسلام کې داسې فضیلت لرئ چې د عربو بله قبیله یې نه لري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دیارلس کاله په خپل قوم کې و اوسېدی چې هغه یې د رحمان و عبادت ته رابلل او د بتانو په پرېښوولو یې امر کول مګر د قومه څخه یې بې له لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړی. او دغه لږو نفرو د دې قدرت نه درلود چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ازارونه منع کړي او نۀ د ده علیه الصلوة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای شوای. او نۀ د خپلو ځانو څخه دفاع کولای شوای تر څو چې الله جل جلاله ستاسې د فضیلت اراده وکړه او تاسې تۀ عزت او کرامت راوستی او تاسې د اسلام په نعمت خاص کړاست الله جل جلاله پر الله او پر رسول الله ایمان راوړل ستاسې نصیب وګرځاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د اصحابو څخه دفاع ستاسې برخه شوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دښمنانو سره جهاد ستاسې نصیب شو. تاسې واست چې تر بل چا د ده عليه الصلاة والسلام پر دښمنانو شديد واست تر څو چې عرب که خوښ وه که ناخوښ د الله جل جلاله د امر تابع شوه او الله جل جلاله ستاسې په واسطه و خپل رسول ته مځکه تابع کړه ستاسې په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ته کښته او تابع شوه او بیا الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفات کړ او دی ستاسې څخه راضي وو، په تاسې یې سترګې یخې او خنکې وې، نو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خلافت بې له ګډون او اشتراکه د نورو خلقو د ځان لپاره واخلئ، دغه خلافت یوازې ستاسې حق دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وايي، کوم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې کولې ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړې کړې او دا مې اراده وه کوم وخت چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې خلاصې شي بیا به زه د ده د خبرو په جواب کې خبرې وکم کوم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د خبرو کولو څخه فارغ شو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، غواړي چې خبرې وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیو او ویل، علی رسلک یا عمر، یعنې ته تلوار مه کوه. عمر رضی الله تعالی عنه وايي، زه کښېنستم. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ویې ویل، ای خلقو! موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلقو په اسلام کې د مخه یو، حسب او نسب مو تر ټولو عزتمن دی، ژوند مو میانه دی او په خلقو کې مو درجه لوړه ده، نسل مو تر هر چا زیات او په رحم کې تر هر چا ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته نږدې یو. تر تاسې د مخه مسلمانان شوي يو او په قرآن کريم کې تر تاسې د مخه ذکر شوي يو الله تبارک وتعالی فرمايي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار موږ مهاجرین یو تاسې انصار یاست په دین کې زموږ ورونه یاست په فی او غنیمتو کې زموږ شریکان یاست پر دښمن زموږ کومک کوونکي یاست، ځای مو راکړئ، زموږ غم شریکي مو وکړه، الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي، موږ آمران یو او تاسې مو وزیران یاست. عرب نه تابع کیږي مګر د قریشو و قبیلې ته، تاسې د خپلو وروڼو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپله فضله و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مه کوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي، هغه چې زما په نیت کې وه چې زۀ ووایم، د هغه څخه داسې شی نه شو پاته چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه یې ونه وايي. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول. او ویل ما دغه دوه نفره انتخاب کړي دي هر یو چې ستاسې خوښ وي د هغه سره بیعت وکړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي د ده په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نه شوه خوښه، زه څنګه پر داسې قوم آمریت وکړم چې په هغه قوم کې دې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه موجود وي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې خبرې کولې په دغه ورځ مريض وو او پس له خبرو کولو څخه يې په پټو کې ځان وپېچی او دالته په سقيفه کې يې د يوه دېواله و بغل ته څنګ واچاوه. د ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه وو ولاړ شو. پس له حمد او ثنا او درود څخه یې وویل، حل زما سره دی، هغه دا چي یو وار دي امیر زموږ له طرفه څخه وي او بل وار ستاسي، یعني خلافت به په نوبت کړو، خو دلته غالمغال شروع سو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي، خبري ګډوډي سوې. دا ابوبکر صدیق دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې وه الله جل جلاله په قرآن کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ده راضي وو چې ستاسو د لمانځه امام وي ستاسې څخه یو څوک په دې راضي دی چې په لمانځه کې دې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امام شي؟ یعنې هر څوک چې ځان د دغه کار لایق بولي را د مخه دې شي. هیڅوک نه شو ولاړ او نه چا څه وویل، ټول چپ دي او ګوري. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا ابابکر! لاس دې راکړه چې بیعت درسره وکړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم لاس ور اوږد کړ، دا ولې؟ ایا د هغه شوق د خلافت و؟ یا، ځکه ده رضی الله تعالی عنه د خلقو اختلاف ولید، په دغسې وختو کې بې له فوري او قطعي فیصلې څخه بله چاره نشته. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو د پاره لاس ور وغځاوه د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیعت ورسره وکړي د انصارو څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه نومېدی ور وغورځېدی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس یې ونیوی او بیعت یې وکړي دغه سړی د انصارو څخه وو او غوښته یې چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او اول نفر هم دی سو. بیا عمر رضی الله تعالی عنه بیعت وکړ او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض او پروت وو د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کیدی او خلق پر ختل. نو د بني ساعده د سقيفې د مشورو او بحثو انتها او فيصله د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه سره پر بيعت وشوه. دغه بيعت د غه د دوشنبې په ورځ وشو او رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تر اوسه په کور کې دی سبا ورځ چې د سې شنبې ورځ وه او خلق د ماپښین د لمانځه د پاره سره یو ځای شوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې منبر ته وخیژي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، لږ انتظار وکړه یا ابابکر او پخپله عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي. او ویل، هغه خبره چې ما پرون کول چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نه دی وفات شوی هغه د شیطان د طرفه ښویدل وه یعنی زه هغه خپله خبره بیرته اخلم هغه خطا وه او بل ستاسې د شورا خلقو ستاسې د نبی پر خلافت د هغه پر هغه صاحب او ملګری اتفاق وکړي چې د ده عليه الصلاة والسلام سره په غار کې ملګری وو، نو ولاړ شئ او بيعت ورسره وکړئ، خلق هم ور ولاړ شوه او د ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه سره پر بيعت کولو ازدحام دی، هر يو غواړي چې تر هغه بل دمخه بيعت وکړي، کوم وخت چې بيعت پای ته ورسېدی او ټولو خلقو بيعت ورسره وکړ، ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي، د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او پس له دروده پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې وویل، اما بعد، ای خلقو! زه پر تاسې آمر وګرځول شوم او تر تاسې بهتر نه یم؟ اصلا دغه جمله د ده رضی الله تعالی عنه د طرفه تواضع وه. که نه دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی پس له انبیا علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی او وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس له انبیا څخه تر ابوبکر ښه او بهتر پر مځکه نه دی ګرځېدلی نو د کومه وخته څخه چي الله جل جلاله بشر پيدا کړي دي بيا د قيامت تر ورځي پوري بې له انبياوو څخه تر ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه بل د لوړي درجې خاوند نسته اوس ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه خپل ختمه شه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه وي نو یې وویل، که مې ښه کول، کومک مې کوی او که مې مخالف یا کوږ کار کاوه، تاسې مې پر لار برابروی. رښتیا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی. یعنې هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح به یم، په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نه وي. نو ځکه ویل الصدق امانه والکذب خیانه وروڼو دغه د حکم قانون دی هر حاکم باید داسې وي نه لکه د نن ورځې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطا ایستلو ژوند کوي. او ویل ستاسې ضعیف زما په حضور قوي دی تر څو چې حق یې ور اخلم ان شاء الله او ستاسې قوي زما په حضور ضعیف دی تر څو چې د ده څخه حق اخلم ان شاء الله او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواري راولي یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر شوي مګر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی یعنی فحشا ته به هیڅکله اجازه ورنه کړم د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونه کړم تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم زما اطاعت کوي او کما د الله او رسول الله نافرمانی وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسې نه دی لازم او په اخر کې یې وویل، خپل لمانځه ته مو ولاړ شئ یرحمکم الله. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د دورې اولنۍ خطبه وه او خلقو د ماپښین لمونځ آدا کړ. دغه ورځ چې د هجرت د یوولسم کال د ربیع الاول د میاشتې دیارلسمه او د سې شنبې ورځ وه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د پرون څخه په خپل کور کې دی او خلق نه پوهیږي چې د هغه په باره کې څه وکړي. خو په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اهل بیت د ده علیه الصلوة والسلام د غسل او ښخیدو نیت وکړ. نو علي ابن ابي طالب، عباس ابن عبدالمطلب، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، اسامه ابن زيد، شقران مولٰی رسول الله صلی الله عليه واٰله وسلم رضي الله تعالی عنهم اجمعين سره يو ځای شو چې رسول الله صلی الله عليه واٰله وسلم ته غسل ورکړي. دا خبر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه یوه نفر ته ورسیدی چی د انصارو او اهل بدر څخه وو او اوس ابن خولی نومیدی دغه اوس رضی الله تعالی عنه ورغلی او اجازه یې وغوښته علی رضی الله تعالی عنه ورته راووتی اوس رضی الله تعالی عنه ویل یا علی د الله دپاره او په هغه صحبت چې زۀ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره لرم او په سبب د هغه حصې چې موږ انصار یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه لرو اجازه راکه چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په غسل کې کومک درسره وکم. نو اوس ابن خولی رغدی الله تعالی عنه چی د انصارو څخه وو هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په غسل ورکولو کی حصه واخیسته اوس دوی غواړی چی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته غسل ورکی مګر نه پوهیږی چی څنګه وکی آیا کالی ځینی وکاږی لکه د نورو خلقو سره چې دا کار کېږي او که د خپلو کالو سره غسل ورکړي چې دا کار بیا هغه د غسل د عادته څخه مخالف وو. ډېر متحیر او په فکر کې شوه، کښېنسته، نه پوهېږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې پر ټولو د خوب یوه پریشاني راغله، ټول بیده شوه، د کور د طرفه یې اواز واوریدی چې ویل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکړئ، دوی راویښ شوه او هر یو و هغه بل ته وایې دغه اواز دې واوریدی؟ ویل هو! دا د الله جل جلاله د طرفه هاتفي آواز وو چې و دوی ته یې لارښوونه وکړه نو یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکړ. عباس رضی الله تعالی عنه او د ده دوو زامنو فضل او قسم د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جسد پر له اړاوه اسامه او شقران اوبه ورته ویولې، علي رضی الله تعالی عنه پریولی، اوس رضی الله تعالی عنه وخپل ځیګر ته تکیه کړی وو، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته غسل ورکول شو، بیا په درو سپینو ټوکرانو کفن ورکړ شو، پس له غسله او کفنه څخه وخلقو ته د جنازې د لمانځه اجازه ورکړ شوه. چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې لمونځ ادا کې لس لس نفره مبارک حجرې ته ورداخلېده او لمونځ یې ادا کاوه دغه لمونځ په جمع یا د یو چا په امامت نه بلکې هر یوه جلا جلا لمونځ کاوه اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت لمونځ آدا کړئ، بیا مهاجرینو او بیا انصارو لمونځ آدا کړئ، تر نرانو وروسته ښځو په دغه طریقه سره یعنی بې امامه او بې جماعته په انفرادي شکل سره لمونځ آدا کړئ او بیا کوچنیانو لمونځ آدا کړئ، دغه د جنازې د لمانځه په آدا کولو کې د سې شنبې ورځ ټوله تیره شوه. او د چهارشنبې شپه داخله شوه. اوس بیا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اهل بیت په فکر کې شوه چې جسد مبارک چیرې ښخ کړي؟ آیا په مسجد کې یې ښخ کړي؟ د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې پر هغه ځای یې ښخ کړي چې هلته وفات شوی دی او که په بقیع کې ښخ کړي؟ دلته هم په حیرت او فکر کې شوه. نو یې و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږی چې مشوره ورسره وکړي چې څه وکړو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، ما د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه اورېدلي دي چې موږ انبیا هلته ښخېږو چېرې چې مو روح قبض کړه شي، یعنې د ښخېدو ځای مو هغه د روح د قبض کېدو ځای دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طرفه دغه امر او مشوره ورته راغله، دوی هم د دې آمادګي ونیول چې د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها په خونه او پر هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بستر آوار و، قبر وکیني. مګر اوس بیا نه پوهېږي چې قبر څنګه وکیني؟ ځکه هلته په مدینه منوره کې قبرونه پر دوه قسمه کیندل کېده، مهاجرینو بې له حده قبرونه کینل او انصارو بیا وقبر وقبر ته لحد ورکاوه، لحد چیشی دی؟ لحد هغه کښته په قبر کې د قبلې و طرف ته هغه بل کیندل شوی ځای ته لحد ویل کیږي. چې د مړي جسد په هغه لحد کې ایښوول کیږي او بیا خښتې ورته درول کیږي. اوس اهل بیت کرام نه پوهیږي چې بې لحده قبر جوړ کړي او که د لحد قبر. د مهاجرینو د قبرو د کیندلو مسئول ابو عبیده رضی الله تعالی عنه و او د انصارو د قبرو د کیندلو مسئول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه و. نو عباس رضی الله تعالی عنه یو نفر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ولېږی او یو نفر یې و ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ته ولېږی او ویل الهی تې ستا د نبی د پاره اختیار که هر یو چې د مخه راغلی د هغه پر ډول به قبر وکینو خو اول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه راورسېدی، د قبر په کیندلو یې شروع وکړه او د لحد قبر یې جوړ کړ. دا کار د چهارشنبې په شپه وشو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښخېدلو نه شوو خبر مګر د کلنګانو په آوازو. د چهارشنبې په شپه مو په نیمه شپه کې د کیندلو اوازونه واورېده، نو د سې شنبې ورځ تېره شوه او د چهارشنبې په شپه د شپې کیندل شروع شوه او قبر جوړ شو. بیا نو علي، فضل، قسم، شقران رضی الله تعالی عنهم اجمعین و قبر ته ورکښته شوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې و قبر ته ورداخل کړ. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ هم د دغه دفن په کار کې ګډون او اشتراک ورسره کړی وو. کم وخت چې خلق د قبر څخه راپورته سوه غواړي چې اوس خاورې ورواچوي مغیره رضی الله تعالی عنه خپله انګشترۍ کښلې وه او قصدا یې په قبر کې پرې ایښې وه نو ویل لږ صبر وکړئ زما انګشترۍ په قبر کې لوېدلې ده غواړم چې راوایې خلم ویل ورکښته شه مغیره رضی الله تعالی عنه قبر ته ورکښته شو اول یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک جسد په غیږ کې ونیوي او مچ یې کوي بیا یې خپل انګشتري راواخیسته مغیره رضی الله تعالی عنه وايي، د دې کار څخه زما مقصد دا وو چې زه هغه آخري نفر شم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد مې مسح کړی وي او آخري نفر شم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مې وداع کړې وي. دا د اصحاب کرامو هغه ډېر حب او محبت وو چې د خپل حبیب او محبوب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم صلوات الله علیه وسلامه سره یې درلود. اوس چې د ښخېدلو وخت شو ټول اصحاب کرام وایي، پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څنګه خاورې واچوو؟ موږ دا کار نشو کولای، دا کار ډېر سخت او مشکل دی چې موږ دې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې ور واړوو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف یې ور په یاد شو چې و دوی ته یې فرمایلي وه، زما ژوند ستاسې دپاره خیر دی او زما وفات ستاسې دپاره خیر دی. ژوند مې په دې سبب ستاسې دپاره خیر دی چې سمه لار درښیم او وفات مې په دې سبب ستاسې دپاره خیر دی چې هره پنجشنبه یا د جمعې په شپه ستاسې عملونه ماته وړاندې کیږي. که مو په عملو کې خیر او ښه کارونه وه، د الله جل جلاله حمد ووایم او که شر یا بد کارونه وه ستاسې لپاره د الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم. صحابه کرامو وویل، یا رسول الله آیا پس له وفات څخه ته موږ پیژنې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زه تاسې ستاسې په نومو او نسب سره پیژنم. د قیامت تر ورځې تاسې هر یو جلا جلا پیژنم. صحابه کرامو وویل، ته څنګه و موږ ته دعا کوې، ستا جسم به خاوري شوی وي؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام جسد پر مځکه حرام کړی دی، یعنی مځکه یې نه خرابوي او نه خاوري کیږي. نو يې د دغه حديث شريف په يادولو سره د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم پر مبارک جسد خاورې واچولې. رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم د شپې د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها په کور او خونه کې ښخ کړه شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړ چې هلته فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ډیر شدید ژړل او ویل یې یا علی ستاسې زړو څنګه قبلول چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې واچوي دا مو څنګه په وسه پوره شوه چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې ور واړوئ. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وايي، د دوشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی او هر شی په روښانه شو. او د دوشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مدینه منوره کې رحلت وکړ او هر شی تاریک شو، اوس نو په مدینه منوره کې حالات څنګه وه؟ صحابه کرامو یو د بل سره خبرې نه کولې. وايي موږ خپلو کورو ته ولاړو، مځکې تغیر کړی وو، د خپلو ښځو سره مو خبرې نه کولې، هر یو په خپل بستر کې ناست یو او ژاړو، خوب نشته، موږ یو او ژړا، د ځانو سره وایو زموږ محبوب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چیرې دی؟ مګر مرګ حق دی، ټول انسانان نه، بلکې ټول موجودات به دغه پیاله نوشوي. دغه شپه تېره شوه، د سپېدو د چاودلو سره د سهار د آذان وخت شو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه راغلی، غواړي چې آذان وکړي، خو په آذان کې چې و دې ځای ته ورسېدی، اشهد ان محمدا رسول الله، د ډېرې ژړا څخه يې نه شي پوره کولای، هر څه کوښښ يې وکړ چې دغه د شهادت کلمه ووايي، خو ژړا د دغه کلمې د پوره کولو وخت نه ورکوي. دا هغه کلمه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او وجود کې به يې ويل او اوس يې هغه محبوب نشته. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او د آذان د کولو څخه یې معافي ځنې وغوښته، وروڼو! د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وفات غم او مصیبت داسې لوی او عظیم مصیبت دی چې بل هیڅ غم نه شي ورسره برابرېدلای. په دغه رحلت آسماني وحي قطع شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ذات وو چې د آسمان نه بلکې د آسمانو د صاحب او خالق الله جل جلاله حال یې راته وایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذات وو چې د الله جل جلاله اوامر یې د الله جل جلاله تر بندگانو پورې رسول دا کوچنۍ مسئله نه ده، لږ عمیق فکر غواړي. هغه اوامر چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راته بیانول د یوه حاکم یا پاچا امرونه نه وه، بلکې د الله جل جلاله خالق الکون والکائنات اوامر وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ده د اصحاب کرامو حب او محبت فقط په دغه مکان او په دغه زمان پورې نه وه خاص بلکې دغه حب ابدي او دائمي وو پس له ډیرو کلو د هغه نه هېرېدونکي حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره د دوی حب او محبت پر هغه حال پاته او باقي وو او هلته د مسلمانانو هغه څلور لوی لښکرې سره یو ځای شوې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام د فتح کولو دپاره لېږلي وې. قصه داسې وه، د شام ټوله منطقه فتح شوې مګر د بیت المقدس نصاراوو وویل، موږ قدس شریف بې له خلیفه څخه د مسلمانانو و بل چاته نه ورتسلیموو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپله د مدینې منورې څخه و بیت المقدس ته ورغلی او هغه یې فتح کړ او بیا یې امر وکړ چې د مسلمانانو هغه لښکرې چې شا و خوا په شام کې نشر شوي دي ټوله دې سره یو ځای شي او زه به هم هلته ورشم. نو د مسلمانانو ټوله لښکري د خالد ابن ولید لښکر چې په وروسته کې یې آمریت و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورکړه سو، د شرحبیل رضی الله تعالی عنه لښکر، د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لښکر او نور ټول لښکري د جولان په منطقه کې په الجادیه کې سره یو ځای سوې. دا هغه وخت وو چې الله جل جلاله د کفارو شان او شوکت، دبدبه او هیبت ورمات کړي وه. مسلمانان پر فارس او روم کامیابه شوي وه. د هغه وخت د دنیا لوی لوی قوتو د مسلمانانو په مقابل کې شکست خوړلی وو. د کفارو ډیر ښارونه مسلمانانو فتح کړي وه. نو دغه د الجادیه یا جولان اجتماع د اسلام او مسلمانانو د عزت علامه وه. د اصحاب کرامو مشران پس له څو کاله جهاد څخه د اول وار دپاره په دغه اجتماع کې سره یو ځای شوه نو ویل یا امیر المؤمنین دا ورځ ډیره لو ورځ ده د اسلام د فتحې او کامیابۍ ورځ ده د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څخه وغواړه چې آذان وکړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته بیا آذان نه و کړی. نو صحابه کرام وویل، دغه ورځ لو او شانداره ورځ ده. غواړو چې بلال رضی الله تعالی عنه آذان وکړي. دا هم د الله جل جلاله د عزت د اظهار د پاره چې موږ مسلمانان یې پر دغه مځکه کامیابه کړو. حضرت عمر فاروق رغدی الله تعالی عنه و حضرت بلال رغدی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا بلال ناشدتک الله ان تؤذن فی هذا الیوم ناشدتک الله په عربي کې داسې جمله ده لکه موږ چې په پښتو کې وایو د خدای روی مې دروړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا بلال! د الله په روی نن په دغه شانداره ورځ کې آذان وکړه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هم موافق شو، ویل، هو! کم وخت چې دې کلمې ته ورسېدی اشهد ان محمدا رسول الله بلال رضی الله تعالی عنہ وجړل او ټول خلق ورسره جړل د دې جړا سبب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یادېدل و د هغه عليه الصلاة والسلام هغه پاک سيرت او خويونه وه، د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جهاد او اخلاق و وژړول، هغه عظمت او هغه محبت چې د اعظم البشر او خير البشر سيد البشر صلی الله عليه وآله وسلم په اخلاقو کې پروت و هغه وژړول، ټولو خلقو ژړل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مؤذن بلال رضی الله تعالی عنه خو داسې شدید ژړل چې آذان یې نه سوای پوره کولای او پوره یې هم نه کړ. دا د هغه حب او محبت په سبب وه چې بلال رضی الله تعالی عنه او اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلود. وروڼو! تاسې غواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په جنت کې یو ځای شئ؟ د مجلس او ملاقات شوق یې لرئ؟ نو یوه اندازه د دنیا شوق پرېږدئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت اختیار کړئ، د هغه علیه الصلوة والسلام د رسالت د رسولو په فکر کې شئ، موږ او تاسې دغه بحث د دې لپاره واورېدی چې حقه لار پیدا کړو او پر هغه رهي شو. د مځکې د اصلاح لار دغه ده. حق لار دغه ده. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم متابعت وکړئ. که څه هم په ډېر ګران قېمت درته تمامېږي، ته باید ووایې، دنیا چشي ده؟ زه جنت غواړم، زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاقات او مجلس غواړم. موږ باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت ولرو. د الله جل جلاله څخه سوال او غوښتنه کوم چې د سرور کائنات سيد الکونين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم متابعت زموږ په نصيب کړي. د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حب او محبت ته زموږ په زړو کې ځای ورکړي. او د الله جل جلاله څخه غواړم چې د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو پر حوض کوثر او په فردوس اعلی کې یو ځای کې او الله جل جلاله دا توفیق راکې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت وظیفه پر غاړه واخلو ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت قصه نه ده، د زړه تسلا او د وخت تېرېدنې دي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت پند او نصیحت دی، وعظ او عبرت دی، زموږ مسلمانانو دپاره لارښوونه ده چې موږ باید په خپل پېشوا پسې اقتدا وکړو. یعنې هغه خلق چې د الله جل جلاله د رضا او لقاء امیدوار دي او د آخرت د ثواب امید لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي د هغو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مبارک ذات ډېره ښه اسوه او نمونه ده. هغه مبارک ذات ښه قائد او پېشوا دی، ښه لارښوونکی او رهنما دی. دوی باید په عباداتو او معاملاتو، په خوړلو چښلو، اغوس او اغوستلو، حرکاتو او سکناتو، جود او سخا، صبر او تحمل، بلکې په هر حرکت، ناسته او ولاړه کې د دغه جامع الصفات ذات محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم پر طریقه حرکت او رفتار وکړي او په ټوله حیات کې د ده علیه الصلاة والسلام متابعت وکړي او په ښه ډول سره یې زده کړي. وروڼو! د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعي محبت په خطبو او نصیحتو، درسو او قصو، اشعارو او نعتو، حتی د مولد په مجالسو کې نه دی، بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم واقعي او حقیقي محبت د هغه علیه الصلاة والسلام په متابعت کې دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه پسې اقتدا کول او د ده علیه الصلاة والسلام د اوامرو عملي کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دی. یا محبت کوئ نو زما متابعت وکړئ چې الله جل جلاله به هم تاسې خوښ ولري او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخښي وروره متابعت بې له واقعي او صادقه محبت څخه په وجود نشي راتلای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره واقعي محبت درلودل تا د هغه عليه الصلاة والسلام و متابعت ته ورجذبوي او وربولي. که ته د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم محبت غواړې، څلور شی دي چې ستا سره د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم په محبت درلودلو کې کومک کوي. يعني څلور شی دي چې د هغه په عملي کولو سره د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سره ستا محبت پیدا کیږي او زیاتیږي او دغه محبت په تا کې د متابعت شوق زیاتوي اول پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر درود ویل دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اوریدل او ویل په هغه سره پوره ځان خبرول درېیم، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د طریقې متابعت کول، که ته غواړې چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خوښ ولرې او محبت دې ورسره زیات شي، متابعت یې کوه. څلورم، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ښار مدینې منورې زیارت، خاصتاً د روضې مبارکې، الله جل جلاله دې ما او تاسې د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره محبت لري او د هغه علیه الصلوة والسلام پر طریقه رهي وي او د هغه د رسالت د رسولو د پاره ژوند کوي او تر هغو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم متابعت وکړو تر څو چې د الله جل جلاله په حضور کې درېږو آمین ثم آمین ثم آمین محترم ورونو څرنګه چې فتا پای ته ورسېده زموږ پاته بحث به په راتلونکې د څلوېښتمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين